چې اووه کاله بعد رالل هغه تیر شو ورپسې هغه سخت اووه کالونه شروع شو چې هغه وچکالي وه د خلکو سره غلې هر څه ختم شو خلک به راتلل حضرت یوسف ته او د ده نه به یې دانې اخیستې یوسف علیه صلات وسلام دا قانون مقرر کو چې هر سړي له بعد یو بار دانې ورکیږي د اوښ یو بار د یو بار نه به زیاتې نی او ورته به وی چې دا بار یو سا خو که دونه بوده پس بیا راځې نو بل بار بدل درکو دا قات په دنیا خور شو آغا کنعان نه دی دا د فلسطین علاقه د حضرت یعقوب علیه السلام وطن هلته هم دا قات ورسېد هلته خلکو ووې چې دغسې مصر کې یو باچا دی او ډېر دیندار او ډېر نیک سړی دی او خلکو له پارزان قیمت باندې دغه ورکوي سړي سر یو بار د اوښ ورکوي حضرت یعقوب خپلو بچو ته ووایي چې بچو لاړ شئ که نه دا دغه لاړ شئ او دغه راولې دغه راوړې غله نو د یوسف علیه السلام روران دا یو حضرت یعقوب ځان سره ایثار که بنیامین او دا لس کسه رالل مصر ته چې مصر ته رالل یوسف علیه السلام سره میلاو شو د راتلو سره ټک د وپېژندل چې وایي خدای ګوتا خو مې دغه دي روران دي خو دوی دې ونه پېژند چې دا زمونږ غرور یوسف دی ورته وی د کم ځای وی حضرت د کنعان نه راغلی یو وی دا رنګونه او دا شکلونه هم داسې ناشنا دي که انکم جواسیس لکه چې تاسو جاسوسان یې زموږ د وطن سیړي کوئ وی نه حضرت اوس داتې خبرې وباسي وی نه نه نه نه موږ چې دی د داسې کورنۍ نه و چې هغه د نبوت کورنۍ ده وایي ښه د چا زامن یې وایي زمونږ د پلار نوم, نوم دی حضرت یعقوب وایي ژوندی دی که مړ دی وایي ژوندی دی وایي نور بچی شته وایي او د هغه دولس بچي وو دولس یې زامن وو یو زوی چې دی چېرته په ځنګل کې ورک شو هغه بل زوی چې دی هغه یعقوب علیه السلام زمونږ باباجي د ځان نه جدا کوي او دا موږ لس راغلي یو دلته وایي ښه نو ستاسو ضمانت به څوک وکړي چې تاسو جاسوسان نه یې وی حضرت نو دلته څوک دی پیژندګلو مو خو مسافر خلک یو چې څوک زمونږ ضمانت وکړي خیر دا خبره یې کولې یوسف ته پته ولګېده چې باباجي محترم هم ژوندی دی هغه بل رور مې هم ژوندی دی شکر دی نو بیا نوکرانو ته وایي هلکه دا شهي میمنخانې ته بوځئ چې کومه د حکومت د شهي میمنخانه وه هغې ته یې بوتله او بې اندازې اکرام و عزت یې وکړ مزدورانو نوکرانو ته وی بارونه ولا تیار کې چې بارونه ولا تیار کړو هغه دوی چې د دانو اغشتو د پاره څه شی راوړی و که څه شی یا پیسې وي یا بل شی وایي دا راوالی هر سړي له په بار کې واپس کېدی حضرت یوسف ولګېد چونکې دا د بیت المال مسله وه نو ده د خپل جیبه د دانو قیمت بیت المال کې داخل که او هغه دوی چې کوم شی راوړی و هغه یې وله بارونو کې واپس بند که پټې او بیا یې روڼو ته وې ځان ورته ښکاره کړی نه دی وایي راځئ بارونه دغه کې ځئ خو دا یو ټکی درته ویم چې تاسو وایې زمونږ بل رور دی بیا چې راځئ ځان سره به هغه رور راولې او کرام نه وس نو بیا نه ستاسو برخه شته او نه د هغه برخه شته بیا به مال راځی نه هغه واقع ده وجاء اخوة یوسف او رالل رونه د حضرت یوسف وجاء اخوة یوسف رالل رونه د حضرت یوسف فدخلو علیه نو هغوی ورننوتل علیه په هغه باندې دارونه حضرت یوسف ته ورننوتل د ورتلو سره فعرفهم هغه وپېژندل هغوی فعرفهم نو حضرت یوسف وپېژندل هغوی وهم له او هغوی د دی یوسف دپاره منکرون ناشنا ګڼونکي و هغوی نه پېژند وجه د هغې وی دا وه چې دې دا کوی دا دوی غورځولی و د هغې نه پس تر ننه پورې څلوېښت کاله تیر شوي او په څلوېښت کاله کې حالات د انسان رنګ او شکل بدل شي خو د ماشوم رنګ او شکل ډیر بدلیږي او دا د پوخ عمر سړي رنګ او شکل ډیر نه بدلیږي نو د دوی پیژندل خو دوی دې نه پیژند ولما جهزهم هر کله چې تیار که د هغوی دپاره بجهازهم سامان د هغوی ولما جهزهم هر کله چې یوسف تیار که د خپلو وروڼو دپاره بجهازهم سامان د هغوی بارونه او هر څه یې وله تیار کړو نو ورته وایي قال اتوني یوسف علیه السلام رونو ته ووی چې ائتونی بی اخ لکم راولی ما ته رور ستاسو من ابیکم د پلار ستاسو نه تاسو وایې زمونږ بل رور دی بنیامین دا د یوسف سکه رور و هغه رور به راته راولې او ګوره ولې نه راولې الا ترونه ایا تاسو نه وینئ الا ترونه ایا تاسو نه وینې انی اوفی الکیل چې بېشکه زه پوره ورکوم پیمانه دلته د کیل معنی کوي پیمانه پوره پوره پیمانه ورکوم کمې نه کوم و یو او بل دا دی خلک وایي که نه طالبان چې ال الانسان عبد الاحسان چې چا خو د سره ښیګړه وکړه که نه بس ته د هغه غلام شوې نو ګوره تاسو رالی ما ستاسو شهي مېلمن دغه وکړه مهمان نوازي مې وکړه وانا او زه چې یم خیر المنزلین ډېر بهتر د میلمستیا ورکوونکو نه یم دانې مې د لهم درکړې میلمستیا مې هم ستاسو وکړه وانا او زه چې خیر المنزلین بهتر د ملمستیا ورکوونکو نه یم ری ولی خو کوم رام نه وست فان لم تأتوني به که چېرې تاسو راتللو نه که ماته به په دغه رور نو ګورئ چې بیا د غلې نامه وانلی فلا کیل لکم دلته د کیل معنی کوي کیل پیمانې ته وایي دلته معنی کوي غله فلا کیل لکم نو نه به غله او دانې ستاسو دپاره عندي په نیز زما دانې معنی نشته یو او ګورئ چې زما وطن ته بیا رانشئ ولا تقربون او تاسو مه رانږدې کیږئ ماته قالو دې روڼو ورته ووی چې بلکل صحیح ده سنراودو عنه زر دی چې موږ به مطالبه وکړو د حضرت بنیامین سنراودو زر دی چې موږ به مطالبه وکړو عنه د دې خپل رور د چا نه اباه د خپل پلار نه د حضرت یعقوب باباجي ته به ووایو چې باباجي دا رور را سره ولیږه و انه یقینا موږ چې یو د دې کار دپاره لفاعلون خامخا کوونکي یو اوس دا روڼی دی او په هغه مهمانخانه کې ناست دی او خوراکونه دی او سکاک دی شي خوراک هر څه کوي وقال لفتیانه او اوی حضرت یوسف لفتیانه خپل نوکرانو ته یعنی خپل نوجوانانو ته نوکرانو ته څه ورته وایي هلکه دې کسانو چې دا کمې پیسې راوړي دي دا کم سامان د دانو د اغشتو دپاره دا وله واپس ورکې اجعلو بدواعتهم تاسو وګرځوئ پانګه د دوی تاسو وایې سر، سرمایه وګرځوئ تاسو بدواعتهم پانګه د دوی فی رحالهم په بارونو د دوی کې دا کم شی چې د دانو د اغوستو دپاره دوی موږ له راکړی دی نو ما وی هغه یا نغدي روپۍ دي یا بل شی دی دا وله واپس په دې بارونو کې کېدی لعلهم یعرفونها شاید چې دوی وپېژني دا نو زمونږ احسان به ومني او تاسو ویلي چې بنده انسان د احسان بنده دی نو دوباره به بیا موږ له راشي اذا انقلبو الی اهلهم کله چې دوی واپس لاړ شي خپل اهل ته دا وسره ولې کو لعلهم یرجعون د دې دپاره چې دوی واپس راشي یو خو دا دی چې خطره د دې ده چې ته واپس رانشي ځکه چې پیسې به ورسره بیا ني د دانو د اغشتو چې د دانو د اغشتو پیسې ني بیا به راځي نه نو دا پیسې وله واپس ورکې او بل دا دی چې احسان ورسره وکړي نو د احسان د وجې نه خلک واپس بیا راځي فلما رجعو کله چې دارونه واپس لاړل الى ابیهم خپل پلار ته فلما رجعو هر کله چې دی واپس لاړل الى ابیهم خپل پلار ته نو هغه صفتونه شروع کړی چې و بابا جی د مصر بادشاه او داسې نیک سړی او داسې او او زمونږ یې دومره اکرام وکړو په خدای قسم که که چېرې د حضرت یعقوب په اولاده کې وي زمونږ به یې دونه اکرام نه وی کړی لکه دی چې زمونږ وکړو قالو نو دوی ووې یا ابانا ای زمونږ پلاره منع منا منع کړی شو زمونږ نه الکیلو دانې په دانو باندې پابندي ولګېده چې تاسو له بیا دانی نشته چې کمې پورې ماغه بل رور راوستینی فارسل معنا ته اولیږه زمونږ سره اخانا رور زمونږ نکتل چې مونږ دانې راوړو و ان له او یقینا مونږ چې یو د دې خپل رور د پاره لحافظون خامخا ساتونکي یو یوسف ورته وایي ښه هغسې به ساتې یعقوب علیه السلام ورته وایي لکه هغه د ده بل رور هم چې ساته چې راله مرک که داسې بیا ساتې قال یعقوب علیه السلام ورته ووی هل آمنکم زه ادبار نه کوم په تاسو هل آمنکم زه ادبار نه کوم په تاسو علیه د دې رور الا کما امنتکم مگر لکه څنګه چې ما ادبار کړو په تاسو علی اخیه د رور د د من قبلو مخکې د دی نه هغه د د د رور د یوسف ادبار مې په تاسو وکړو نو هغسې په تاسو وکړم چاله عمره په تاسو بسې ادباري فالله خیر حافظ الله ډېر ښه ساتونکی دی وهو ارحم الراحمین او دا الله ډیر مهربانه ده مهربانو دی لا بارونه کولو کړي نه دي ولما فتحو هر کله چې هغوی کلاو که متاعهم خپل سامان هغه بارونه یې کلاو کړه چې هغه کم شی دوی د دانو دپاره د اغشتو دپاره وړی و هغه واپس ورته دغه شو دانو کې پروت راښکاره شو ولما فتحو متاعهم هر کله چې هغوی کلاو که خپل سامان وجدو بدواعتهم هغوی وموندله خپله پانګه ردت الیهم چې هغه واپس کړی شوې وه دوی ته نو دا نورم خوشحاله شو د قات زمانه کې دانې ملاوېدل دام خوشحالي او چې بیا د ته مفت ملاو شي نو دا خو بیا لا خوشحالي نو قالو هغوی ووې یا ابانا ای زمونږ پلاره ما نبغي مونږ څه طلب کوو نور مونږ څه غواړو ما نبغي مونږ څه غواړو د څه شي طلب کوو نور څه شی غواړو هذه بدواعتنا دا هغه زمونږ پانګه ده ردت الینا چې را واپس کړی شو موږ ته او بیا را سره رور ولیږه ونمیرو اهلنا او موږ به غله راوړو خپل بال بچله ونمیرو او موږ به غله راوړو اهلنا خپل بال بچته ونحفظ اخانا او ساتو به موږ خپل رور ونزداد کیل بعیر او زیات بکو منګ بار د یو اوخه ونزداد او منګ به زیات کو کیل بعیر بار د اوخ اوس هم لس راوړل چې رو را سره لاړ شي یولس به راوړو او ذالک کیل یسیر او دا دی بار اسان په باچا باندې دومره بوج هم نه راځي چې وایو زه مړه د هغه باندې بوج راځي یا دا دی چې ذالک کیلون یسیر دا دی دانې لږې دا مونږ چې اوس راوړې دا خو لږې دي دا خو خلاصیږي قال حضرت یعقوب ورته وی لن ارسله معکم هیڅ الکه بس دی ښه دې ځای پورې بس دی خلک ګړو ته ګوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ حالات درست کړي ربه خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې موږ ډېر کمزور یو د خپل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 الله په حلال کاروبار کې مونږ ته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیمارانی الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې قسمه قسم بیماری دي هغوی ته دعاګانې وکړي خاص کر ډېر ملګري دي د هغوی کینسر بیماری دي هغوی له دعا وکړي چې الله ورته شفا کامله عاجله ورته الله ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت نورم پیدا کړي وصلی الله تعالی